بسم الله الرحمن الرحيم ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام و یصلی نافله ته نفل کړل شي په نوستي باندې د سرا د قدرت نه په ویروړي و یصلی نافله ته قاعدن خپل لفظي ترجمه خدا د وکړ چې میز به کو ناپل المیز کو ناپل ولا په نوستي باندې سرا د قدرت نه په قیام باندې اې دا مطلب نه چې میکنه په نوستي د المیز کو ترغیب ورکوي یا کنه امر ورکوي جواز و د بحث مسله کو چې په نفل په نفل میز په نوستي باندې کړل شي قیام سره په فرض مده شي فرض ده او درنګې په وکر واجب شي فرض ده په نفل شي قیام نه ده فرض سره د قدرت نه په ویړي باندې په نوسي باندې جایز دي نفل لکولی علی السلام ا دې حدیث مبارک په وجه نه صلات القاعد على النصف من صلات القائمه صلات القاعد على النصف من صلات القائمه ميز د نو سړي په ثواب شي دا کم ده دا په نیمګي باندې ده که چېر راو نه وای که نه بیا اجر به لوړ وای نه یا سره نه سکنه سو جایز به نه وای اجر به ته ملېدله نه اجر شته خو کم ده او محمول په نوسي په نفل ځکه ده چې فرض خو کنه بهر دی قدرت نه بهر دی عجز نه فرض خو په نوسي باندې راونه دي چې سره یې کنه په ویډیو باندې کدی راوي په نوسې باندې کوه خو لور سره راونه دي کنه پښه خو اجر نشته او چې معذور وي د عذر د وجه نه بیمارۍ د وجه نه کنه په نوسې باندې کوه بیا یې نیم کنه اجر نیمانه ده اجر یې پیرا ده هغه کنه اجر ته ملوي چې کوم کنه ا ویلور ته ملوي چې مرض د وجه نه بیمارۍ د وجه نه عذر د وجه نه په نوسې باندې فرض کی پښه کمان نرتي نه دا محمود ده په نافله باندې صلات القائد نسم صلات القائمه الميز د نوستو ولا دا په نمګي دا په اجر ثواب شي په مزدي ویلوړ نه محمول دا په نفل باندې ځکه چې فرض خو سره د قدرت نه په ویړي باندې نه فرض راوړي دي پښو اجر ستانه په وزر د وجه نه راو دي او هغه کله پښه به اجر شي کامه نه دي اجر پیرا ده و دې قاعده نه نبی سم مستثنا ده کنه دا د امت پر دا قاعده ده نبی سم د پرانا نبی سم به د مخستان د فرض نه وستی نه پل کړ دواره کته دا به په نوسه باندې کړ کنه دا به تر نوسه نه پل به دار کا په نوسه باندې به کړم به یو صاحب ویراولو کنه ایو ته چې صاحب ته طرف نه خدا خبره بيشته رسیدلې دو چې صلات القائد نصف من صلات القائم کنه انوس ول اجر په کنه کامي په ویلوړنه په نیمګي باندې دا وته خدا په نوسه باندې کې نبی سمته چې دا خبره مو کړې دو کنه البته ځنه عالمون بزرګون یې کنه هغه په نوس یې باندې کو هغه ناپل د نبی سم د محبت ته وجه نه چې نبی سم کنه په نوس یې کړی دی هغه اتباع کو کنه چې خیر د اجر مې د کام مې ثواب مې د کام مې کنه خو زه دغه دې کنه ناپل کنه په نوس یې باندې کو کنه ا دې محبت کې ساده کنه دې شکر کې ساده کنه هغه ثواب باندې ورتیر ده خو چې کنه د چې اسلام نه کړی زی هغه نه منکو ولأن الصلاه په دې نه حق کې دا مشهور چې دې په نوسي ثواب ډیر ده ځکه چې نبی سم دا په نوسي باندې کړی کنه اکه مې ذکر ته وکړل چې هغه په نوسي باندې کنه اجر کام ده کنه بلا مکری وجه پښوی یو دا حدیث وروغله چې صلات القائد نسب من صلات القائمه محمول ده په نفل باندې مالی مشرکه چې اجر خو اشتا روخ دی او کنه فاجر کام ده بل دا چې ول ان صلات خیر موضوع دا د حدیث الفاظ دی اصلات خیر موضوع کچا د زون خیر مطلب وکنه ورته د شکنه مزه ته کنه فرق د خود کو کنه وسره ته دا ور شکنه ملک نه پر دی او چا چې خوښه وی کام دی کو هدو په شګاټه کنه بهترین عمل ده ول ان صلات خیر مودنه بل دا چې مس بهترین عمل ده چې میر د پر را وشو ده په دې باندې پکړو کا باندې مشته ترغیب ملو شو ده وربما يشك عليه القيام ازنا سړی به کنه شوق وی چاره چې مين وکړه وای کنه رجا سوب ده لپلی رجا سوب ده کنه خو پاشه مشکات ډیر ده ټول ول کنه په وړه تند باندې کنه بل منځ شو دوه رکعت دوه منټه په لګیږي کنه څلور منټه په منټه په ټیم په لګیږي کنه و اجر یې کنه په غره غره اجر ده لوی کنه عمل کم ده مشکات کم ده کنه و اجر یې ډیر ده ا سخت نه مطلب نه کچې در دای بن شي او به پر دا تر ودی په نصیب نه کنه دا منا چې کنه نشي به تکلیف مخصوي ستړه به استعمال به ویچاره مشکات ته کنه نشپ نه پر کړه بیا به هغه لمیزو نه پوت کېږي کنه دا مقابل د لوس نه منوځي و د لکه ډېر غاټه په شي کنه بهترین عمل د چې میزه پر وشو ده فیجوز له ترکه نه راو دي د سړي ته پر شول د قیام امیش ته جمع نشه رو دا کنه ادا غنو سیتر وشو دا کنه یعنی مسنون دا رو خنده را دی کنه خواقا سنت ندی سنت نه خلاف دی کنه لانه دا مشروعا ځکه چې دالی در شو دا کنه رو سنت په موضوع شنه په دا نو سیده بخشنی او دا نه مونږ کې چې نه کیفیت بالکل سکیت تا چې یو رکنه کې یا مې نه سکیت شو کې یا مې نه خلاص کنه ان سی په بندي ارشته بندې کا چې دا نه منستې رغدا و دا نه منستې نه رکنه سرنګ چې دې پر کنه خواشه وانه منه کښې پلتی ولا شي اختباب باندې کښې نه تشهود په حالت باندې کښې نه هدې مر په دې کنه ته ترجیح ورکړه چې تشهود نو ساي ریغ دی چې کنه خدا غا په نوس کې باندې نفل ا نه پر شو نه رښنا پر شو خطلاف نشته خو په سبب سنت شي اختلاف شته چې هغه کنه سبب سنت په نوس باندې جوړ دي کنه زه نه علمون کړ چې هغه دا واجب بلی کنه هغه دا راځي چې په نوسته باندې خو سبو سنت نه صحیح کېږي کنه لکه چې په دې شکل اختلاف تا او زه راکه چې پرځي به نه سبو سنت نه پرځي کنه دا رنګ کنه ویړا پښه نه دا پکا پرفلین دی او فلوت په کوې کنه په لوپ په یوړي باندې بلا عذر به کنه په نوسته باندې سبو سنت نه کو فتوا په دې دوه کې چې هغه سنت دي کنه اگر کلک ته سنت دي په نوسته باندې جایز دي وان افتتح قائما کچیر شریع که په ویلوړی بونه سنت نه پلی په ویلوړی شریع کول ثم قعدا دلا بعد کښینستلو من غیر عذر بهر د عذر نه جاز عند ابي حنيفه رحمه الله دا راودي امام حنيفه صاحب په نوم دی و یو یو شي کړی وی کنه بیا خواښ شو کنه تیار کښینا په لوسی وی پیرا کله امام سوي کچ دار ودی سیدی کنه بلا کرا هتا وهذا اختصان دغه جواز اختصان ده هغه دلیل سنی وی چې راو د شی وعند هم علاج دی په صاحبینه په مده نه کفی کېږي په نوسه باندې چې یو ری پیډول شری کړی وي ابتداء په نوسه باندې صحیح دی هو چې کنه اول پیډول شری کړ کنه بیا بکان په کنه په نوسه باندې صحیح کړي وهو قیاس او دا عدم اجزاء دا عدم کفایت دا قیاس ده نه یو کنه قولی نظر ده یو کنه فعلی نظر ده که چا په خوله باندې داسې نظر کړی وي چې په مو دوه رکعته نه پلي په ویلوړې باندې دا په ویلوړې په نظر کړل کنه په نوسې باندې دا نه په نشي کړل اګر کنه پلي د هرانګې چې عملا او فعلا یې په لوړې باندې شریک کړ کنه ګویا کې دا په زوم باندې په ویلوړې پر کول لازم کړ کنه اس په نوسې باندې نیو تر وه لأن شروع عموات من نظره شروع عملی قیاس تو کنه په نظر کولی باندې شروع فعلی قیاس ته په نظر کولی بونه ځکه چې دواړه باندې التزام ورسي په کولی نه سره التزام ورسي شای لازمېږي په شروع سره شای لازمېږي نه کچېرې چا کړه په خلو باندې په ویلوړي نفل نظر کړی وي په نوسې نه راو کېږي دارنګه چې عملاً یې په ویلوړي شوي کړ که نه ګویا کېدا یې په ویلوړي په ځول لازم کړ په ویلوړي به پیرا کوي په نوسې نه صحیح کېږي دا قیاس ده صحابه یې نه کړه په دا پر نوسې ولې دي له امام صاحب دلیل هغه ده چې انه لم يباشر قيامه فيما بقيا انه لم يباشر قيامه فيما بقيا دنه کړه ویلای په دې پوت شي یو رکعت په ویډیو کو د بقیب کنه پای ویډیو نه شریک کړي یا نیم رکعت یې کنه په ویډیو پیرا کو د نیم رکعت یې نه کړه ولما باشر صحت بدونه و آ کان چې کی می کړی دی په ویډیو باندې ا ل ر س ح ت ب ه ر د ك ن ا ا ن ر ن ا دا يورا ك ن ي م ر ك ا ت ي ب ل و ر ي ك ر د ك ن ا دا په دې ورسې پر تړان دا کچ ورسې کړې په نوس نه کې چې ورسې په نوس کې اوبه نسې کېږي ولې ما باشر صحت مې دونه هي و اگر مزرا چې د کنه په لوري باندې کړه دا هغه نه اگر صحت دا بهر دې کې بننا په پر تړان دا نه دا منه کنه چې دا بکی چې کمی پوت دا وکړل سو دای پیړی شری کړی نه دی کنه دا په لازم نشول چې سمره پیړی وکړل په ودره دو کنه آی لازم کړی اوی ویا کړل کنه او دا بکی په دا شې شرون دو کړی او دا دې کنه اول په پر صحت الله کې چې دا پیړی په پیرانه کې او بل نه صحیح کړی به خلاف نظر په خلاف نظر نه کړه پابند مار کې څه چې کنه شروع معتبر ده په نظر باندې دا قیاس مال خلاف تا قیاس مال فارق تا عند بعض المشايخ هذه كذكر في لوري بروكا چه د ویړای و د قیامې کې نسن ذکر کړو حتی که چیرې کړه په قیام باندې تصریح نه وای کړی دا سره وی چې مو دواره کته ناپل دی د ویړای نو کو ذکر کنه بیا له مونږ چې کپلوس یو کو کنه بیا خلوص یې کنه لا یم قیام په دبو قیام نه لري مې پر دې زنه عالم له زنه مشه هې بنمه ده ځکه چې کنه قیام یې نه سن نه ذکر کړه او دا علم وکړي چې دا که مطلق وي چې مو دوه رکعت نه پر ځای پیړوډي کو پلوسي بنو کو کنه ځکه چې دا مطلق ده مطلق نفل دی او همیشه دې پر دې مطلق انصراف فرد کامل ته کېږي کنه کامل فرد یا دې ویډیو ولا ده کنه نس بیا په ویډیو باندې کو بهر تقدیر کنه ا د کا حکم قیام چې کې صراحتن ذکر دا چې مو دواره کته په ویړي باندې لفظ دې ذکر کنه لکه څنګه چې نه په لازم شو ویړه لازم شو او شروع شو کنه ا د کا په خله باندې شتانه نسن قیام ذکر نه ده ا دې وجه نه کنه په باقی شي په دبن قیام نشته سمره کړه دا وشو او د باقی شروع نه شوې ومن كان خارج المصر تنفر على دابته الى اي جهه توجهت د نفل دا پته یې نفل به کو په دا باب باندې په سړی باندې نفل به کو اله ای جهات توجهت کیم طرف ته چې زبې مخ اړول وی کنه کله مخ اړول وی کنه که شمال طرف ته وی که جنوب طرف ته وی یوم ایمان شراب کو اشاره اشاره چې بهار وی کنه دا بل توسود په نفل شي کنه بل گنجایش تا بل ورتوله دا په نفل شي چې په شار شنه وی کنه بیا په دبا بوندا نه پل راو دي کنه په سورلې بونه پم زکه ما کا بلا عذر کنه سو د زوی کې زرا شي پم زکه باندې کلا شي کې زرا شي پارام کنه د کیز نه پر وکا به پوز د بیت چک شا کنه هنا په دې کنه پس په دبا بونه راو دي په دبا چې راو دي په دبا خو نو سي کنه ویړای خو سکیت ته ویړو خاصه سکیت په ملکا سکیت وکنه الى اي جهه توجهات كم طرف ته چې دوره ولوي كم طرف ته چې دی مخوي يومي امام الشراب کو شرا رکوع سکته شولا سجدا سکته شولا دا ډېر ترمیم وشو په دې لا پر شکنه په دې شکل نه نه پیلو لا په شوړای شته نه په استقبال کې بلیت شته کنه نه په رکوع شته نه په شراب نه کنه بلکې طهارت مکانه سکت سوا دا کنه کازین مردور وی چې په کوم زین باندې نو سکنه شراب کې له حدیث ابن عمر رضی الله عنه د حدیث عبد الله ابن عمر صاحب نه قال رايت رسم يسوري على حمار مو نبي سم درو چې په حمار باندې کنه لمس کړلو وهو متوجه لحيبر حيبر په تراب باندې روان ده يؤمي ايمان شرا کړه شرا هدا ولداري وته خو څه کچ په حمار باندې وکنه په دې داري وته شکنه رحلا د کردو چې پر رحلا باندې و رحلا خو یوشه ته ویل شي دا منا کړ چې په یوشه باندې وکړه په خمار نبی سم په خمار باندې سورلی کړی دو کنه په خمار باندې سورلی کړی دو رحلا وا یا خمار وکنه مې سم په باندې کنه او خیبر په طرف باندې خیبر د کبرې نه کنه الټا ده په طرف د دبار ونه دو په طرف ته خمار روان ده کنه او په شراب باندې میس کړلو کجې دوی نبی سم بدا نه کړلا کچری مش په سړی باندې فرض کیر کی زول چې په دبا د نفل نه وکړي چې فرض نه وکړي او دا یې مې باندې استقبال فرض کی چې کبره په تر مخاله ویر کی دی به کنه بیا تن کاته هو عنه نافله تو ادره به د نفل پوت شي کنه د صاحب یې وړاندای بي په چار پسې به روان وي چې سفر مې لاند کړ کنه بیا په دې خو ټیم لګیږي چې مزه کې تر کې دی یو کبله په تر مدرې کنه سفر مونږ کته شو کنه هغه نه پلې پېږي نه پلې پوتې یو ځکه چې کله بیروندا یې او ین کته وان الکافرته یا که هم حق نه شوکیر کې دیږي به بدای پوتې کېږي د کافرې نه کافلا به لړی ملګری به سره وی کنه انا به پوتې کېږي په دوه طرف نقصان ده کنه ا د و ج ن ا په دبا پوسه به تر اوسه کنه په دبا پوسه باندې کار چې کنه مزال دا جری وی کنه ول میزان دې پته کړی اما الفرائض مختصه بوقت هر چې فرض دي ځکه په دبا نه راو کېږي چې آپ خپل ټیم پرې خاص دي هر وخت نه کېږي فرض ا مختص په خپل وخت پرې خپل وخت ده په واشه که سفر نه وکې په اصل نو ذکر کې شي کنه سبا دی نه دوه بلکې دا ټوله کفلا بر کې دی کنه د نه را مکلفین دي دا برسي نه پاشه دا خطر نشته کنه چې کپلا به کنه انا پوتې شي کپلا به نه کپلا به نه لوړ شي اته بر کې دیږي کنه په دبا باندې بهر د عذر نه نه راو کړي فرض وسنن رواتب او نوافل د موقت سنت چې دا ټول نفل دي کنه ځکه محکم چې نه پر میر بیانوي په دا احکام ټول په د سنن رواتب باندې لاګو دي کنه البته د سبو سنت مدرک کې شاته کې چې پښه دغه خلاف جری کنه چې په دبا نه دی راو په نو سین دی راو کنه د زن علي مولد رايدو وعن ابي حنيفه رحمه الله انه ينزل سنه الفجر امام صاحب د روايات ته چې سبو سنه ته به کېږي یا په دبان دی روه لانها عقد من سره ځکه چې دا ډېر محکم دي د بکینا وتکید به خارج المصر دا تکید یې کړه په دې خبره چې شار نه بهر ده ومن کړه خارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر دوی پیدا وکړي ومن كان حال المصر یو مل فکر وی کنه اشتراط سفر سفر نه وته حال کې په سفر درونه کنه نه کنه مقیم یې په کلی شي کنه خدا ملا بل کله بهار یې کنه او بل دا چې کنه په مصر شنه راو کېږي ان په شار شي په کلی شي په دبابو نه راو کېږي کنه دا منفي کوي خو اشتراط ته سفر منفي کوي چې سفر نه ته شرط دی کنه په دا باب نه نفل دی پورا بلکې چې کله بهر بیا راودي او بل منفي کوي جواز په مصر شي په شار شي کنه نه ا په دا باب جان دی راو ځکه چې نبی سم کنه د شار نه بهر لیدل شو دا کنه په دا باندې سمره د بهر وي اشار نه اره خبره چې کیمیا کله کسر شي کېږي کنه کچره په سفر تلای کنه ته به کنه کسر کیم نه شي کولا اگر میم دې کیم نه دواره کته کده کنه با سې دې نه به ته کنه په دباب نه نفل را وشول وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجوز في المسح ايضا امام ابي يوسف روایت ته چې راوکېږي په شار شه ها ان نه په شار شه په کنه بزور شه په چلې شه په دبار ودی چې اځي کار نه پل په نه کم په نو سه بندر ودی په دبار ودی ووجه ظاهر ان النص وردا خارج المصر واجه د زهر ودا د چې نص کنه د شار نه بهر ولا ده چې کوم د عبد الله بن عمر ته کنه ا د شار نه بهر لیدل ده والحاجه الى الركوب في عالب وحاجات سورلی ته کوم سره دوکه ته اشار نه بهر کنه غلی په شار شي کنه په دبابو نه سکه ډیر ندري می کنه کیشي په شار شي کنه غاړه ګیړوي په شا کې به ډېر خلک لیدل وه دا خو ځکه شر ده کنه بزور ده بیا دا یو کس یا دوه کس خبره خبره ویل نقل کوي کنه چې نبی سم په شار شکل په مدینه شې په چلې شکل په ناپل په دبا باندې کړنه دا یو روي دا خبره نقل کوي نه چند لیدل حالانکه په شار سره ونه خو اسرت په لحاظ باندې حدیث کوي دا چې کی ماګه بسم الله ولس د سند په لحاظ باندې خلک نه خلک کوي دا ا دې وجنه عالمونه فتوا ورکړي دوی کنه چې په شار شار نه راو دي په دا باب باندې کنه به خصوصا نن سبا کنه شاري نه ډېر ستر شوی دي کنه ډېر په ویډیو ویډیو په شاور بکنه شار دا یا کنه کراچي شار دا کنه چې دوی درې ویډیو په تیر کې شار به ولو ده کنه نه په شار شار کنه په دا باب باندې فتوا دوی چې هغه جایز دي نه نه ستر ستر شاري نه دي خو دا که فرد مې راوکنه په دا باب باندې نفل راودي فرد مطلق به بیا کنه که سارو شي سپیدا شي فرد په دا باب باندې راودي کنه خو د عذر دی وجنه چې عذر وی کنه کیدر کې دلاره شي الون دی دشمن نه ډور ده او یا کنه چې کپلا دې نه پوتې کنه کپلا دې نه درې می سکته تم کېږي نه سکه انتظار نه ته کنه یا دبا جموحه دو جموحه سرکاشی دو دبا سرکاشی دو کندا به کنه کنټرول کوله نشي کنه نه چې پر موضوع درې د کعب نه لوړ شي کنه او یا چې ورچګېږي به ورچګېدای نشي ځون به نه ورکوي کنه په دا ویر به وخته شي چې دبا جموحه دو دا به نه منډه کو دا به لوړ شي او یا به کنه بیا مو ته ځون نشي کوله چې ځون کنه بیا سړي کنه سرکاشی دو چې ګدلانه شي دبا جموحه وی کنه دا ټول عزم نه بیا پس سوال هغه په دې سره چې کنه به پاره په د بابو نه پوسره ودی او درنه دی خو استقبال کې بلې ته خو به کو مخ به کې بلې په طرف باندې پارت کې کو اخونده سکه ده کو به په شراب ځکه چې په دبا باندې اصلي شراب وکنه که سجدا ولګوي کنه به په شراب به سپرل شي په شراب کو نه سبه غاډي دي دا به خلشته کنه کچره یا اوس په باندې خسواري نو کو سه کنه سبه کنه غاډي دي ریل غاډي دي جوزي نه دي کنه موټرینه دي ا دې کې دا به حکم دا کې دا څه حکم دا کنه ا دې دا به حکم نه ده دا خو یو کنه بختیار انسان د آی چلوي کنه زنوار خو په خپل خپل بندري می ای خپل یو خپل اختیار شته از نور کنه که خوښه شو کنه د لوړو به د لوړو کنه دا خو بل انسان د خپل اختیار چلوي کنه مسلمان ده کنه مکلف ته د لمس په دا فرض ده کنه نه چې فرض وي کنه ډرو ته بیا چې دا کنه ګاډه ودروا چې مدینه او کې تار سچ کنه مدینه او کې په ګرګاډه باندې کنه اول به کنه اے نه مطلبه کې ګاډه په درویر کې زیړې به کنه یبو کاجی کا موجود وی یبو وی کنه خو دسینه بو کې کا یبو کنه وریا وی یو میل وریا وی نه وی به تبین جای ذات بین به وی کنه په ویلوډ یبو د پار کې قبله په طرف باندې کنه خپل زاره وکا کماته وکا په جمل مدینه وکیسا او کدا با جنبو خوا کنه سرکاش و دا کنه راو راو کنه گاڑا نه ته دراو کنه اده انتظار وکړو چې کنه په موټر مخ ختم کړي مو نمبر دا وغه دی کنه ګاډه بالکل نه درولو کنه په یو طریقه باندې نه کړ کنه بیا په وته کنه په ګاډي شي بیا پارس کې حتی الامکان ورخه به ویډیو سره جوړوي کنه سی ټیپ میو شي کنه د سیمه مش چې لار دو کنه په دې شي کنه قبله په طرف باندې مخه کې استقبال قبله ته نه سکیت قبله په طرف مخه ګرځوي او کې بیا په ویډیو پرېل ګاډي شي په جوزه هو کنه به تکلف کړي په جوش او کنه پاشه حرکت مرکت نه بلکې جماعت تخپل پشه یې باس نه پشه کنه جماعت اشته پشه په لوري باندې کېږي مشخلا پشه کړی دي کنه ځان ما پشه کړی کنه په جامه کړی مدینه او په دې ګډي شاه په نوس کنه په لوري باندې کېدل شي او کچېره کنه غاڼه ګیړه وا چې زوی نه تکړو کنه کله کله بالکل غاڼه ګیړه وی کنه بیا په سیټ په کې مجبورې دی وجنه مخ چې قبله ته نشه ولا خو چې کوم طرف ته مخ وي پاته را به کې کنه سجدا نشه لګولا بیا دغه خو په شراب وو کې په لوسی باندې وکړه ځکه به نه خو آیدا به کې هم خبر ګرځوي ځکه چې قاعده به نه ویل کړې کنه چې الموضوع رکن یا شرط ادا چې عذر دی وجه سکیت چې کنه عذر یې بنګوي طرف در پیښو کنه بیا ادا واجب دو کنه آی بیا ګرځوي دا عذر یې بنګوي طرف در پیښو کنه چې ته کنه مقاله در کوي کنه او نیت وتړل الله اوبر دی وکنه دا تحریمه داسې وي کنه چې رکوع کړای شي سجدا کړای شي ځکه چې پکې دولې کبیر یې کیز به شي کنه لکو د نزول دی وای کو دته په نزول باندې فایدا تا به ما سوي چې اطلاق یو کو په دې رکوع سجدا باندې اشاره باندې نو کول رکوع سجدا وکړه سوحه دا صحیح دو ځکه چې تحریمه دې دې پر مناقضه وه و احرام الناظر انا قتل وجوب رکوع سجود و خرا تحریمات نازل د لوند سړي چې په لوند شي کول لاس ویلي چې زبر کو کو زبر سجدا کنه اشاره به نکړ هم نه کېده وجوب در کو سجده پر فلا یک در تر کې ما لازمه من غیر عذرن بیان نه کړه را پتر پیګه مچ د لازم کړی دی بنه بهر د عذر نه چې پوز د بیت چې شي پوز خو به رکو نو کو شراب کو سجدا به کو شراب کو کنه او د پوز مو د رکو لازم کړی و سجدا لازم کړی و کنه هغه شای چې دلته هم کړه دا پرې شو کنه دا بلاوز نه پرې پر شولا وعن ابي يوسف رحمه الله انه يستقبل اذا نزل ايضا ابو يوسف له برمای چرکی شیاوی چې سانه برګزوي وکذا عن محمد انا دا روایت چرګزوي به هغه داسې چې ځای نه بعد ما سره رکعت چې یو رکعت یې کړه وی کنه هغه ایما په خشوي دو پر کنه رکوع یې پر اشاره وکړه سجده پر اشاره وکړه بالفعل کنه ایس هغه اشاره کله په خاص لاس پیرو کوسی دا دا بنا د کویر سی په ځای په نه راو کېږي کنه ول اصح هو ظاهر اصح ظاهر بیا ته کنه چې نه لون د سړي صحیح کېږي کنه او د رکې بولا کنه چې لون دی وی کنه او بیا پوس ورشي هغه نه صحیح کېږي او چې رکې بیر کې شي کنه هغه ول صحیح ده کرکات یې کړی وی کنه یو کړه